باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى قوله من الصادقین کنا دا باب اللعان په دې سره امام بخاری صاحب دې کیسه ته اشاره کو چې مخش کنا اشاره په طلاق شه تیر شولا طلاق شه اشاره معتبر وا کنا اس اشاره په لعان شه ته ذکر کوي ای د جی کیم ده کنه رای دا دو چه اشاره لکه سرنګ په طلاق شه معتبر دو دا رنګ اشاره دا په لعان شه معتبر دو کنه په اشاره سره مثلا او په حد شه معتبر دو په اشاره سره جی کیم ده کنه یو سړی پر دی شزه ته جی کیم ده اشاره وکړه چه دې زنا کړی دو کنه اشاره ته وکړه کنه بیا که سرور شهیدونی په باندې قائم کړل خو ډیر شه که سرور شهیدونی نه کړل په باندې قائم دته ور حد کنه ور کړی دی کنه حد حد قذف دته ور کړی دی کنه شاید سری ته حد قذف ور کړی دی کنه کسل ور شهیدن نه ټول په باندې کړ او کایو سری خپل شذ باندې تهمت ولا غولو کنه دې سنه تهمت کې په ولا غولو خو په اشاره سره کنه په اشاره سره ایز بیا سړای چې په خپل سزا باندې د زنه تهمت ولګوي کسلوي شهیدون یې وروسل خو ټیک تو زنا ثابت کړه په دې سزا باندې او که سلویر شهیدون یې نه روستله بیا میړه ته حد قذف نه ورکړی دی بلکې ښځه او میړه به لعان سره کو کنه بیا دا لعان سره کنه داغه د سړی په حق شه دغه حد قذف په ځای باندې ویلوړ ده و د شذ په حق شه دغه حد زنا په ځای باندې چې کیم ده کنه ویلوړ ده اذا په اشاره سره چې په شذ باندې تهمت ولا غوي په اشاره سره کنه دا غسرنگ لعان وشیه دی بل منس کنه وشی لعان امام بخاری صاحب را دادو چه لعان وشیه دی بل منس بلکل کنه په اشاره سره چې کیم نه حد قذف یا جاری کړي په سړی باندې او په اشاره سره د سزا او د مړ پر منس لعان یا چې کیم نه کنه جاری کړي لکه اشاره په تلو کسه معتبر دو دارنګ اشاره په حد حد قذف سے او په لعان سے په دې ساجه کیم نه کنه معتبر دو ادر آیا دادو او د میرو کنه د په دغه باندې ولکه مثلا دا د قران شریف آیات څه ده کنه دا د پیش کړه د دینه دلیل نفی والذین یرمون ازواجهم په دې شه یرمون ټکی نه دای دلیل نفی دا یرمون څه ده کنه دا د رمی نه ده رمی وشتل ته ورش او وشتل لکه سرنګ په نطق سره شی په کلام سره دا رنګ وشتل په اشاره سره شی کنه شا لکه سرنګ رمی په نطق سره شی کنه تهمت مونږ چولې کنه دا رنګ رمیه دا په اشاره سره شي دنه په دې آیات سره چې کیم نه کنه دای دلیل نسی او دا رنګ نرا آیاتینا چې کیم نه کنه په دې شه پیش کړی دی پیشا اشاره روغلی دو او نرا چې کیم نه کنه مرفوع حدیث چې پیش کړی دی پیشا اشاره روغلی دو او دا رنګ اثار یې پیش کړی دی پیشا اشاره روغلی دو دا نه دې مرفوع احادیث نه وې دې اثار نه وې دې آیات دې پر شریف نه د عملی ملي چې اشاره مطلقا معتبره دو کنا لکه په طلاق شه معتبره دو دارنگ په لعان شه اشاره دا معتبره دو در آیا دا دو او دی میزا کنا دی احناف مذهب دادا چه اشاره ٹک دو په طلاق شه معتبره دو کنا په طلاق شه خو په دغه لعان شه اشاره دا نه دو معتبره په لعان شه اشاره چې کیمه دو کنا دا نه دو معتبره چې کیم ده کنا د میش په مذهب ویلې ځکه چې د لعان څه ده کنه دا د حدود سره تعلق لري دا غا لعان ای سړی په حق شه ای حد قذف په ځای باندې ویلوړ ده د لعان کې سړی وکړه چې د سړی ته حد قذف چې ورکړه شوی کنه او دا غا لعان د سړی په حق شه دغه حد زنا په ځای باندې ویلوړ ده سړی چې لعان وکړه که حد زنا چې ورکړه شوی کنه بیا دی وجه نه د لعان چونکه دا د حد په ځای باندې ویلوړ ده بیا دا لعان په سره سره ځکه نشي کېدایا چې دا لعان چونکه په دې شه د حد معنا دو او حدود کې دي دا په شبهات سره د فقې دي کنه د فقې دي کنه الحدود تندر او د شبهات کنه او په سره شه خامخه ک ډېر واضح ویا کنه په شه خامخه شباوی کنه اشاره د کلام و دنو ته ګوندلوي خامخه شباوی په شه کنه بیا دې شبې به وجنا په لعان شمیدوی چې اشاره نه د معتبره امیر مذهب دالا امام بخاری صاحب او پمیر باندې ډیر زیات پشد او مت سره چې کیم دا کنه رد کو کنه په دغه باب شه په احناف باندې سخت رد کو کنه د احناف نه تعبیر کړه دا په بعض الناس سره قال بعض الناس کنه د امیر وسای کنه نر پمیر باندې چې کیم دا کنه شا پشد او مت سره چې کیم دا کنه را در باندې کړه د توس پر سیدا باب اللعان وقول الله تعالی والذین يرمون ازواجهم فیضا قذفل اخرس و امرأته سوحت چه اولی گونگ سرائی شد اخپلا بی کتابی ہی بی غلی کل اخپل سرا او اشارت نو یا بی اشارت دی لوس سرا پا لوس سرا سوی اشارت تاو کو جتو دا دس کری دی کنا پا لوس سرا اشارت تاو او بی ایمائن معروف یا بی اغی اشارت سار سرا اولی کنا ایمان اشارت سار مراد دو کنا چه آغا مشهور اشاراوی چه کم ده معروف اشاراوی ده غی گنگا د اشاره چې کیم ده اجازه چې ګونګ ته ورکړه ده کنه چې ګونګ لکه مثلا تکلم نشي کړای قرات نشي کړای کنه در هغه چې کولا مثلا تشای وکړو هغه په اشاره سره وی چې کیم ده کنه داغه کنه قراتین او دا تشای چې کیم ده کنه دا وکړو وهو قول بعض اهل الحجاز دا قول د زنا اهل حجاز یا ذلک د امام شفیع صاحب او د امام ملک صاحب واهل العلم ودنرا اهل علم دا قول لك مثلا فاشارت الیه دې اشاره وکړه چاته اغه چې کیم ده عیسی علی السلام ته یې د سره وژغړې عیسی قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا کنا دا اشاره ته وکړه دا نه دا اشاره معتبر ده فاشارت الیه قالو دیو ته چې کیف نکلم سرنګ می زغدو کی من د اغه چې سره کان فی المهد سبیا خدا په کته مو ده پر سنخشه خو جکیم ده کنه مقرره که ده چه مو شده مثلا حمله گرده دی بده بچی بنده ده حمل متنخشه مقرره که یا الله پاک جکیم ده تا ویلم چه آیتو که اللہ تکلم الناس سلاست ایام الا رمزا مگر په سرا سره خبره کې او په زبا سره خبره نشه کړی دا الا رمزن تکا چرو غلا ده ایده که زه حق صاحب دا تفسیر کرده چه الا رمزن سمنا الا اشارتن کنا ده اشارا سره تفسیر کرده کنا لانه دا اشارا معتبر ده کنا ایولی اخرائی بکر دوله چه به اشارا سره خلق ده ورزغیره واده اشاره ده غزوه تو معتبر وی کنا وقال بعض الناس دا چه کم ده احناف خوشای کنا امام بخاری صاحبم ویلی دی زن حلقه تهمت لګول خو نه وي مګر په کلام سره وي په اشاره سره خو نه وي بیا قیل له ویل چې د بعضو الناس ته چې بیا لکه څنګه کذب په کلام سره وي په نو تک سره وي کذالک الطلاق لا يكون الا بكلام خدارنګ طلاق دی او نه مګر په کلام سره وی کنه صاحب بیا هو چې کیم نه کنه و الا بطل الطلاق والكذب کنه بتلو شي طلاق او کذب دوا سره کنه صاحب چې کلام مطلب دا چې لکه کذب ته اوس په کلام سره بېلې ملوي چې طلاق په کلام سره ده بیا لکه په طلاق شي سره معتبر ده په کذب شي سره معتبر شي او که په کذب شي نه معتبر په طلاق شي بیا نه معتبر ده سره ده بتل شي کنه سم وکذالک العتق دارنګ عتق یا نه غاسته کنه سم وکذالک الاسم یلاعن دارنګ کین چې وی کنه کینو په سبب باندې کچره مثلا سوزیر بنده تحمت ولا گولو کونا چاور وی نا کنا بیا جه کینده سلویر شهیدون یا نرو وسترا بیا دا کین و دا شده لعان و سرکو کنا و سرک حالانکه دای کین دا کنا شا پتا شده دا کنولی آئی موجود دا کنا فابل شده کنولی آئی موجود دا بیا چه دا یوم آئیب ولا اشرام و تا غا دا یوم آئیب مثلا چه لعان کو خدا بل معید دا لعان و کو کنا شا خو خالی دا یو کیم دا دا بل گنگ دا کانا شا دا یو پا کلام سر لیان کو دا بل چه کیم دا کانا پا شرا سر لیان کو کانا شا بیا چه دا یو معیب چه دا چه دا کیم دا ایده کلام معتبر دا او ایده کلام دا وجنا لیان اردریمی خدا رنگ دا بل معیب ایده دا چه کیم دا کانا شرا معتبر شی دا شرا دا وجنا دا لیان روشی پا دا شا کانا شا طویل منه به اشارته جدا کیږي د سزا دنا بیان ګرځي دي د سزا د دنا په دې سبب د اشاره د سره دا معنی چې د اشاره سره کنه دا په عادت سره معتبر ده کنه اشاره لکه په اصل طلاق سره معتبر ده دا رنګ په عادت د طلاق سره اشاره معتبر ده د چې په طلاق سره مطلقاً اشاره معتبر ده په عادت سره او په اصل سره بیا په لحاظ سره نه معتبر وي اشاره کنه وقال ابراهيم ابراهيم ویلی دی چې الاخرس اذا كتب الطلاق بيده ګون سو وخت چې ولي کې طلاق په لوسه خپل سره لازم هو لازم یې په دې باندې دینه کتابت یا معتبر ده دې ګونګ بیا چې ګونګ شي کتابت معتبر ده په طلاق شي و سرايا معتبر ده په طلاق شي خدا هغه دې کتابت یا دې سره ده بچا شي معتبر شي یا بلعان شدا معتبر شي چه اشاره لکه په طلاق شه معتبره ده دارنگه په لعان شه و په حد شه ده معتبره شی کنه په دیر زیر ور کرده ده و میر داسوی چه نا طلاق و لعان و حد ده گوشی گوشی شئی ندی کنه طلاق دا سه شای ده چه ده په شبهات سره نه دفع کیدی او حدود و لعانینا ده په شبهات سره چه کم ده کنه دفع کیدی او په شرا سه خامخا شو باشتا کنا ایده شو بیده و جنا میدوی چه شرا کده گنگ بی کده غیر گنگ بی دا په حدود سه او په لحان سه ندو معتبارا کنا البتا په طلاق سه جه کم ده کنا معتبارا دو وابي قال حدثنا قتيبة دا ده شرع ده معتبر ولي متعلقا دا مرفوع حديث ده تاوري سوچ که خيره بره وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله برك اور صحابه کرام تو فرمیل الا اخبركم بخير دور الانصار خبر نہ کر دیر زتو سے دا پیغه بهترین کرے زمانہ پیغه بهترین قبیله دے انصار بندے دور کرے تے چودہ قبیله زنے مراد دی کنا و بهترین قبیله دے انصار بندے خبر تو ستنہ کدے چه پا انصاره چه کیما قبیله بهزاره دو بیا پی پسی کیما قبیله بهزاره دو قال صحابه کرامی تو چه بلا ویلنا یا رسول الله قال رسول برکتا و فرمیل چه بنو نجار دا این اول اول قبیله پا انصاره چه دا بنو نجار قبیله دا دا خزرج نوا کنا پا انصاره چه دا بهترین قبیله دو ثم الذين يلونهم بیا د نورسیا هغه خلق چې نږدې دي د ایت په نسب شي کنه چې نږدې دي چې اسیک دي چه بنو عبد الاشهل دی دا دی اوس نوا ثم الذين يلونهم بیا آغا دی چه دیتا ونرد چه بنو الحرس ابن حضرت دی بیا آغا دی چه دیتا ونرد چه بنو سعیدہ دی ثم قال بيده اذن ورس کی رسول مبرک شراو کر فلوس اخفر سراو فلوس سرا لاسس اولی داسو کر بیا داسو کرل کانا رسول مبرکان ثم قال بيده دنا او ته شراو کړه رسول الله برک پلوس خپل باندې فقبض اصابعه بیا ټیل کړه ګوته خپل او ګوته ټیل کړه ثم بسطهن بیا ویل کړه دا ګوته کرامي بيده په شان دی وستین کی په غلو خپل سره کرا دا سی ویل کړه کنه اشاره وکړه ثم قال دنا ورسي رسول الله برک فرمیل یو فی کل دور الانصار خیرن او ټول قبیله د انصار شه خیر ده کنه دا نه دا اشاره وکړه کنه په دې اشاره سره د ټول په دې د لوز ګوتې چې خلوص کړي په دې سره ټول ته اشاره وکړه کنه شام دا نه اشاره مو ته ورلو کنه وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعته من صالح بن سعد سعيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم بعثت انا وساعته كهذه من هذه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اور کیا قیامات کا هذه من هذه کا هذه من هذه لکه دا وته چې سمره چې کیم دا کنه وریاد دې وته نه نه فرمان وته نه دا مصبحه وته چې سمره وریاد کنه دا مرا میزو قیامت سره وریای خدا خو نه دی نه وریا کوي یاد ونه دا مرا چې زو قیامت نه سره وریا کوم په سه ورځ چې قیامت تا کنه ځکه چې مو په سه ورځ بل په عمر نشتا چې به په سه قیامت راشي په مو په سه قیامت تا کنه شام دا سی ویلی دی که هذه من هذه او یا دا سی ویلی دی روی شاک تا چه بعثت انا و ساعتو که هاتین لکه دین داد بگوتی کنا و قرن بین سبابت و رساو ملا و ولی سر و کل بلماز دی سبب بگوتی و دی وستا گوتی شکنا یعنی اشراو وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جابلة بن صحيح قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکو فرمیلو الشهر داسی ولو الشهر هكذا وهكذا وهكذا یعنی میاش کلا کلا دنه داسی هكذا وهكذا وهكذا درې ولا چې داسې کې داسې شولا یعنی 30 مقصد یې دیش دې دې کلا کلا میاش دیش دې ثم قال بیا دې نو ورته ولو او د عالمونه نه د واضح نصيحتونه وریاوی د جامع ول جماعتونه چې کیم دا وریاوی د مدرسې نه وریاوی ار وخت هم زکه پر شافی کنه مشکتینا کو کنه از زراور سره دی چې کیم دا کنه ټول تعلق پیدا فد نذیر وته ویل شي مشکت ګره خلق د حضرت په خاص سره ډیر صاف وی کنه بیا دی وجه نه حدیث شریف شریف دی چې غرمه سره او خیری بین قرنی شیطان فلماز دې د غدوی سیړکه د تندی د شیطان شی یو دا سیړکه د یو دا سیړکه د غرمه سره غو چې بدل مان سره او خیری باندې دا برو بار ور وداری کنه اې دې دې پر اچ درو خپل په وخت غرمه سره د خلق سې دی لګوي دا شیطان مخ مخ چې ور دری دې دې پر ور دری چې خپل اعوان ته په وهم شبخیال شدا ور چوي چې د کیس خلق متصجزه کو کنه خو خو ورمستر کې دا خدای مخ مخ ورمستر کې دا وروداري کارا کې خلک ته سیده ورمستر کې دا لګوي دا دا اواره کو هم په خیال کې دا ورا چې دا مو ته سیده لګوي کارا شاه اېرې کارا مشک دنه مراد ده کارا اته جی حیثیت لو قرنشن سے بکیم دې جر جواتې دې دې سیړه کې دې تندې دې شهیدونه او دا د یتیم فرورش کوین که چې یتیم مثلا فرورش کو صحیح تربیت کې کو صحیح اخلاق ورو صحیح تعلیم ورکوي کنه شی دا چې خوي زه او دا کافل د یتیم په جنات شوی دا سوي سره دا څنګه وکړو چې ګوته سره ملاو کړی وي ځکه چې خامخا د پیغمبر او د غیر پیغمبر درجه فرق کوي کنه په دا صورت کې ولته ولا بشرو وسو چې دا سوي سره کنه چه زنا ده کریه ده داس نویئی خدا سے خبره و کو چه یرا داسر ملی میلی چه یرا دا ولد زن نفیه کوی چه من امونا ده نده ویره کنه دا ولد ده امونا نده جواب نویئی چه زنا ده کریه ده خدا خبره کو چه یرا داسر ملی میلی چه یرا زن ده ولد نفیه کوی ماره په دې باندې د زنه تهمت لګوي کنه په دې چې کیم نه کنه لعان شتاګه په دې چې لعان نشته امام بخاری صاحب را دالو چې بده شي لعان شته د ایدا ثابت وي او میر د احناف په نزد کې بده شي چې کیم نه کنه لعان نشته کنه سوچ مرا کنه لعان نشته بده شي کنه کا جواب مثلا د زنه تهمت په ولا غول خو ټیک تو کا جواب کې زنه تهمت نو په لګا ولا تعریض یا خلی وکړلو بده شي چې کیم د لعان دا نشته کنه البته تعذیر ور کوي کدي صاحب داس کې سمسری تا کنه مطلب دا ده چه عجیبا خبر ده تک تیر زیای مشوا ده زه سپین یا و دای تیر ده دا یه سوچ داس نوی چه شده می زنا کری داس نوی ای و تاریخ ده ده خبر ده چه بیا ده منا سرانگه و شده تک سپین ده تک تیر ده کنه بیا ده منا سرانگه شوا ده ده تاریخ تو کنه فیه کوله ده ده ولد بنده کنه فقال بیا رسول برکت او فرمیل چه بیا ده سغا خبره خونه ده کارا شا چه تیر بچایی ده نوشو ویره کنه او اتو یشون نشتا یو ویره نه چې سره منا یشون دي چې سره کنه شم وی چې بده سه چیرې د بل رنگ ولا نشتا چې کیم نه کنه د تیر رنگ ولا چې کیم نه وی چې ویره نه دا تیر رنگ ولا چې کیم نه کنه دا سشتا بشه وی چې بیا دا سرنګ وشو چې تو مثلا یشون سره دي دا تیر غا سرنګ زنه وشو دا غا ته ویلې جنګړای دا سرنګ زنه وشو دا تیر ته د سره یشون نه کنه شا وی چې یاره خدا کې دای چې دا سوي چه دا مو یشون خسره دی خوی دی مام جی پلارشت پر ولاوی اغا راگ ده زون تر سکولاوی دی جنگری کانا دا مانا چه نیوه نی کونه تا ورسیخ وی تا ده پلور تا نوی ورسیخ نیوه نی کونه تا یا غره نیوه نی کونه تا یا کره نیوه نی کونه تا ورسیخ وی کانا آراگ زون تر سکولاوی کانا وی چه خدا که دا ایزی دا غاس وی کانا شا دا غاس وی چه تا دا سپیل وی که دا ایسی نیوه نی کونه تیر تیر شوی وی کانا شا یا که دا ایسی غر نی که تیر وی فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال رسول برکت او فرمی چې هل لك من ابل نه توي شونشتا قال دته چې نعم قال رسول برکت چې ما الوان حسرنګ دي رنگینا دیغه قال دته چې حمر نه خسر دي قال رسول برکت او فرمی چې هل فيها من اورق ايا صاحب هغه څه بل رنگ ولا اورق اورق هغه تیر په ورسي چې لسکی د خړولي په طرف مایل وی کنه ویلې کنه قال دته چې نعم اې د بل رنگ ولا شته بشه قال رسول برکت او فرمی لعل عرقا نزعه یو یوانو خداس او یوانو خداس ته چې د لعل سره د هو ضمیر ده لعل هو نزعه عرقون که دای سی که دای سره ده تیر رنگ ولا نزعه هو ارسا کولا دا وی چه کم دا کلا دا تیر ولا دا تا ایر کن یو دا نکه و دا غور نکه راگ ایر نکه یا دا غور نکه راگ دا وی کنا سا شهادت ته پر ادا شرایط دي چې گواهی چې کړای شي څه کې کړای شي چې مثلا عاقل وي بالغ وي مسلمان وي اصیل وي کنه شا دیو جنا د لعان چې جاری کیږي د دوی عاقلین بالغین حریین مسلمین په لمن سره جاری کیږي کنه شا او بیا دې چې دوا سره عاقلون وي بالغون وي اصیل وي مسلمان وي د شزا وړ ول لعان دې په لمن سره جاری کیږي ځکه چې دا شهادت ته شهادت شلا شرطین علی کنه وای ما سره سره دوی چې نه دا لعان چې دا شهادت نه ده بلکې دا یمین ده دی دا دوی چې دا ایمان دی خو یې دې تکید په شهادت سره شوه ده دی دا دوی کنه چې دی ایمان بیا دی وجنا شهادت شرطینه دې دې پر نه دی ضروری کنه کا مثلا اصیل وی او کا اصیل نه وی چې کیم ده کنه او کا مسلمان وی کا مسلمان نه وی چې کیم ده کنه دا لعان سره کړایش اې دې وجنا دا مثلا د مسلمان سړی او د کتابیه کافر شوه په مقصد له ان جری کې دی دی وی کنه دا کایدا قسم ده او کتابیه شوه چې دو دا اهل یمین ده پر دو کنه شام او میر وی چې اهل شهادت ته پراندو له ان ان شي کړای کنه دا رنګ مریو د شوه په مقصد جری کې دی دا له ان کنه میر وی چې نه د مریو د شوه په مقصد نه جری کې دی په دې شه حریت ضروری ده او کوم ریشه حریت نشته کنه هو بهر حال دې قسمینا به دی او په دلیل سره نه دا حدیث په شوی کسه باب احلاز الملاعن وابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار يسرى الى انصار اغا عويمر العجلاني سو كان چا اغا تا ویلی کنا شاب اغه یو صحابی ته جاسم تا ویلی چې ته مت رسول مبارک نه پښتنه روکه چې یو سری مثلا په صدا پر سرای ونه مړوای شي کسدا وکړه کنا اچھا جی ان رجل من الانصار یو سړی د انصار قذفا امراته هدو وشتلی او شذا خپل بیا په تهمت باندې او شهیدون یې وینا فاحلفهم النبي صلی الله علیه وسلم بیا لعان وکړ په دې دوه سره باندې رسول مبارک دی نه د لعان نه تعبیر په احلاف سره کړه دا کنه څنګه په دې باندې دلیل نسی دی لعان څه دی دا دا کفمینه دی کنه شام او بیا ثم فرق بینهما بیا تفریقار وصل په منځ دې دوه سره شي میروی جناب قرآن شریف سے اللہ پاک فرمائی کہ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء فشهادت احدهم اربع شهادات شهادت سره تعبیر کړه کا نه کړه میروی جدا شهادت تا وہ تے شداوے دا خبر واحد دا خبر واحد سره مشتے کیم نہ کنا کتاب اللہ آغا چے کیم نہ کنا نشی بدلوائی کنا صاحب سوچ میں نہ کنا اچھا جی ثم فرق بینہما بابن یبدأ الرجل بالتلاعن اول سری وکړه چې په سری باندې پیغه لعنت کړل سره کنه سره مله چې لعن سره کو کنه شام اول اول وې کله ټول په دې باندې اتفاق ته چې اول لعن وسه کو سره یو کو دغه ورسته وشو د بیا لعن کو کنه شام او کاجر مثلا اول اول شذې چې کله کنه لعن وکړلو دغه ورسته سری وکړلو یا دا شذې بیا لعن کوي ورسته کنه وې ایما صلی الله علیه چې بیا ولعن کو کنه ورسته ها ټیک دا والا ولو مړل هان کو دغه ته مد لگا ولا دا کنه دغه ورځ چې سزا له هان کو کده ترتیبی ول تاک به جوال سزا او پر ورځ چې مړو کړو بیا دا کفی کې دی له مشک مذهب باب يبدا الرجل بالتلاعن وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس ان هلال بن اميه رضی الله تعالی عنہ قذفا امراته هلال ابن اميه سيد اغه وشتل شدا خپل په تهمت واغه سک چې تلوک ور کوشې ته ورسې د لعان د کړل نه کنه اصله باندې تهمت یې ولګولو لعان یې سره وکړو شې دې مړې د نه ورسې شې ته تلوک ور اصل کې په دې څه کې اختلاف ده چې دا لعان څه ده کنه چې شې مړ سره وکړو په دې سره فرقت تر دې می کو په دې سره فرقت نر دې می کنه شه بیا په دې څه کې یو د میر مذهب دا ده میر مذهب چې شې مړ ته لعان سره وکړو کنه په دې لحاظ سره خود به خود خپل فرقت نردی وي یاوې قضی صاحب فرقت ورولی د لعان نه ورستیا یاوې د میړه طلاق ورکوي د شوه ته کنه د لعان نه ورستیا کنه خود به خود خپل لعان دا نردی وي کنه فرقت نردی وي کنه او ایما سره صدا سوی چې راځه کله سره میړه لعان سره وکړه لعان بیا دې راورستي چې کوم خود به خود خپل فرقت روغله دی بل منشه نه تعلق کور کولې ته ضرورت شته ولې چې کیم دا کنه هغه قضیه سے کنه غاته ضرورت شته چې کیم دا کنه تفریق رو وسلې دا کنه خود به خود د لعان سره خپل تفریق دی پر منشلو دا اختلاف دی میرو د ائمه سره سره پر منشل بالکل د اله خلاف تا کنه شا په اله کې دا سوا چې سره کې د شوه نه قسم کو سرور میاشتې پر نه شي ورنځ دي پیسې میر مذهب دا چې سرور میاشتې چې ورنځ دي نه شي خود به خود فرقت خپل روغلو کنه شا اے قضی تفریق تا ضرورت نشتا و ایما سر سادا سی چه نا آغا دی چه خود بخود اخبر تفریق نردی بی دیل عورت چه آکا رجوع و تکڑا خود دیل سا کنوی دا میڑو دا تلوک پر کوی کنا سا میڑو دا تلوک پر کوی کنا سا قضی و تاویائی کنا آدی اخبر غادی دا سی امید وی چه نا دی خود بخود اخبر تفریق کردی می کنا چه ایسالور میشتی تیرشی اخبر چه کم دا کنا تلاک بیان ویرا غلو دیشتی دا تفریق رو غلو کنا سا باب اللعان ومن طلق بعد اللعان وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد سعد ساعدي اخبره ان عويمر العجلاني عويمر العجلاني صاحب جاء الى عاصم بن عدي الانصاري رول عاصم بن عدي الانصاري تھا ذرا حالت یہ کہ عاصم لیر ور پنے کا کریے ودے عویمر تھا بلا نه منا پښتنه کې مخشه چې در پېښه دی هو وځي خبره ده و ته ته هو یې در پېښه نه ته ویل پښتنه کې کنه شاید و تاریخ ده ته نه وې پښه او یمر ته ور پښه خو پټه ده تا ور پښه وا ده کوي خو دې لیر و کنه یا نو ور راوا کنه شا بیا دې وجه نه رسول مبارک ته پکار حتا کبره علی عاصم حتا کې چټه راځي کیند کنه لو یو ګرځي دا خبره چې کیند کنه عاصم باندې لو ګر عاصم باندې ما خبره سمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یکیما سپکات کې ورو د رسول مبارک فلم رجعت من الاري سو دي چې رفس عاصم کرا خپلتا رو د تا وای مر فقال ته چې عاصم ما ذا قال لك رسول الله صلی الله علیه وسلم سو رسول مبارک فقال عاصم عاصم ته او وای مر تا چلب دا تیری به خیر صلات اور تاګ نه وکړه پرېغه خبره باندې دا خبره وا مو پښتنه د رسول مبارک نه وکړه په بیزا ته وچه ولا کنه قد کرح رسول الله صلی الله علیه وسلم المسأله التي سألته عنها بعد وغان رسول برکا مسأله چې مبشتنا وکړه د دنه دیغه متعلق فقال او امر او امر ته چې والله مده بخدای لوري لا انت اذن ما نه کړ حتى اساله عن حتى چې مبشتنا وکړه رسول برکا دې مسأله متعلق فذهب لوټ شم نه فاتح به هر وصل وک بده باندې دا د لعان ولا حکم صدا کنه دار نظر شو قال سهل سهل ولدي يفتلا انا د دې وصل لعان سره وکړلو انا مع الناس وزان او سره د خلق باندې کې د رسول مبارک فلما فرغ من طلاعنهما سوال دې دې وصل لا يشل دې لعان اخبلنا قال او ایمر او ایمر ول چې کذبت علیها یا رسول الله مو در ورته لې بده باندې یا رسول الله کچره مو یې سره کړه دلاره د زون سره کنه دې دې دې باوجود دې زون سره یې سره او خدا خدا مرا چې دروې مې په ورته ولې او دروې هم نه دی په ورته ولې دیو جن نه را نه سره مو دې زون سره فطلقها ثلاثنا دا یې دې لعن ورستیا درې تلو کینا ور کړی دی قبل ایام رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه د امر تکل رسول مبارک قال ابن شهاب فكانت سنه المتلاعنين فكانت سنه المتلاعنين آوی ولی آن که جماعت خامه خسروری ندا و که جماعت جای مثلا کرو دا بیدارا او دی لکه دین دی حدیث نرمالی میرد وابي قال حدثنا هي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا شعب عن الملاء عن الملاعنه ملاعنه وعن السنه فيها ودغه طریقې نه چې کوم نفي په ملاعنه څه چې بده څه دي طریقه دا طریقه د تفریقې لو کنه على حديث سعد بن سعد ارا سال ابن سال سکت اخی بنی سعیدہ چه دا یویل دا بنی سعیدہ دا کنم منه ده بنی سعیده قبیله سرایو سرای ده کنه سال ابن سعد سعیدی و تاویل شی ده بنی سعیده قبیله یو سرای ده وریری ده سمنه یو سرای ده ان رجل من انصار یو سرای ده انصار جا الى رسول الله سلام رغل رسول برکت دغا او عیمر ده کنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتل او كيف يفعل فانزل الله في شانه ما ذكر في القران من امر التلاعن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى الله فيك وفي امراتك فيصلى وكرا خدای پاک تو له تو له سره په حق شګرا حکم یې نظر قال اي دغه صحابي ویل چې فتلا انا في المسجد دینه دې سره له ان سره وکړو په مسجد وانا شاهدون سالم بن سعد وی چه دا حضیر وکنم فلما فرغا قال الی او ایمر ویلا چه کذبت علیها یا رسول اللہ ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ایام ورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فرغا من التلاوان ففارقه ففارقها عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی جدا کرا دے دشلر بن ذکی دے رسول برک فقال بی رسول برک وی جدا کا تفریق بین کل متلائنین قال ابن جرائی قال ابن شاہ فکانت سنت بعدهما ان یفرق بین کل المتلائنین قال ثم جرت السنه في ميراثها دين اورس چې کیم د کنه روانه شول طریقه په میراث به د شدا چې ان هتر سهو دا سودا ته د میراث لري د بچی نه کدا اول مړ شو و يرثو من هو د بچا میراث لري د شدا نه کدو مړ شو اول ما فرض الله لها الحاکم شې چې مقرر کړ د خدای پاک دیتا چې دې کیم شای کی مول یوي اغنه به د بچا میراث کیم نه کنه وړای شي قال ابن جريج عن ابن شهاب بن سعد بن سعد السعيدي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به عشاء اذ حمل ولا صدقه لأن ورث رسول مبارك يوا بشنگو يو كدلا كنا يزدا مثلا دای رشتینا دا چې د تهمت کې په لګا ولا دا کنه دا رشتینا بیا رسول مبارک ول چې ان جاءت به اسود اعینا نا اے قال رسول مبارک ول چې ان جاءت به احمر قصیرنا کچر ارتاب وکړو ده شزه بهی پا ده ولد بنده کنا پا حال لکه دل ده بچیش احمرا چه سیر وی قصیرن لندکای وی که انه وحرتون توی آئی چه که دای دا وحرتون کرا بیره وحرا کرا بیری تاویل شی کنا توی چه که دای دا کرا بیره کنا شا سوچ میں دا کنا بیا کدا سے ولد یوزیده ولو چه تکسیر و لندکای و لکه کرا بیره فلا اراها ز خیال نکب یا پدې شذا باندې الا منګر دا خیال په باندې ک قد صدقت چې دې رښتیا ویلې دي چې مونږ دو زنا کړی وکذب علیها و دې مړ دروغ ورتړلې دي بیا پدې باندې کنه ځکه چې دا بیا دې مړ ته ورکیخته مړا دا چې چې کیندا کنه سرکای لنده کایلا کنه او ویره اکرا بیری باندې وکذب علیها وان جاء به اسود آیا او کجر تاب کړو به سوی په دغه ولد باندې په حال کې دل له ولد چې اسود چې تیر وی آیا نه دې غټه غټه سترګې ولوي او ذا الیتین چې ستان دې غټه غټه کړه دی ولوي بیا لا وراه زه خیال نک په دې سړی باندې الا مگر بیا دا خیال په باندې کا قد صدق علیها چې بیا رښتیا ور ویلې دی په دې باندې کنه چې کله وشو بیا سرانګه وشو فجاءت به يرتاق کړه هغه سده په دې ولد باندې على المكروه من ذلك هغه بعد ول باندې من ذلك دې ول نه کنه دې ول نه چې کیم بعد ول بعد ول کیم یدا دا ورا چې دا تیر وټه وټه سترګ ول وټه وټه کونه شي ول کنه دا ول یدا ول دا منه چې سری تهمت برشتیا په لګاولو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينه ان دا قول رسول الله برکت که چیرې وځه رجم ورکوین که چاته بهر به شهیدونه نه او بهر به اقرار نه کنه بیا مو به شده ترجم ورکړه وکنه دار ته جواب ده خو دل شهیدون ستانه و اقرار نه کو کنه او قانون ده شریعت خو یو قانون ده کنه چې شهیدون ستونه اقرار کو نه شرج مر کوي کومو چیرې بهر به شهیدون نه او بهر به اقرار نه چا درجه مر کولا کنه بیا به دې ته ورکړه وکنه شام یو شده وکنه فقال عاصم ابن عدی فی ذالک قولا بیا وکړو عاصم ابن عدی دې په بریش قولا یو چې کیم دا نامناسب کولو نامناسب کول یو کنه نامناسب کول څه معنا ده تکبر ولا کولا سرانګه زوی مانه خپل شدا باندې چې کیم دا کنه سړایو پر وینو بیا د نورسیا شهیدونه نه ته می مبیا ته دومړه ونه یا ودای نمړه بیا ولې ان کې سره کنه ها اسه متکبر کول یو کنه و دل شهیدون یا نشتا کنا سرائی خوی خلوص شی شهیدون خوی نشتا خو پشدا خوی تهمت ولا گو کنه ولا گو فقال عاصمنا عاصم ویل چې مقتولی تو به هاذا نشو گرفتار کل په دې مصیبت باندې الا لقولی مگر علی زګه دو د خپل دی وای جنا او خپل مو زګه دو کړیو د رسول مبارک مو باندې دا شاکول مکړاو ادا سي تکبر ولا کول سو کنه او وکان ذالک الرجل او دا غسړای په بیره کنه و دا غسړای دا میړه او شی دا او ایمر صدا کنه دا میړه دا او شی چې و دا میړه مصفرن از یډ رنگ ولا قلیل اللحم او چې کیم دا کنه نه ډنګر کاو د کامه غشه ولو کنه ډنګر کاو سره سب تشاره د خلوص وشتونه ولو وشتونه ګړګوتی نه خلوص یې وی کنه شام نو بیری وکار الذي ادعى عليه او هغه سړی چې دعوا کړی وای د مړ پیغه سړی باندې دا چې انه وجده عند اهله نو بیا چې دا نیولا دا سړی پر لیکي ده کړ ولا خپل کنه اصله نو چې دعوا په باندې کړی وا اصله یې څنګه و خدلن خدلن هغه سړی و چې کیم نه کنه د غټه فنډي ولا غشت یې پنډی سی وی کنه شا غشت یې غټ پنډی وی کنه شا عالم غنم رنگو او کثیر اللحم ډیر غشه ولو باندې سیر بورېغم عادا سره یو فقال النبي صلی الله علیه وسلم الله رسول برکو فرمایي چې اللهم خدا پاک بیان خدا پاک ته چې کیند کنه بیان کا حکم دې دغه مسئله بده واکه دل عام حکم یا نور نازل شوا کنه اللهم بینا فجاءت شبها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده فجاءت بیا ارتاق وکړو له شزه سرنګ ولد باندې په داسې ولد باندې شبهن بر رجل او چې ورسی خو هغه سړی ته ذکر زوجو حج ذکر کړو مړه دې دغه شزه چې انه وجده هو چې دني ولد د سړی په شزه پیره کنه هغه سړی ته ورسی خو کنه په دې نه دی چاوی چه کچر دا سیر غنده وزیر دا ولو کنا و بیا دا شدا رشتین جلو کدا سه تیر غنده وزیر دا ولو کنا بیا دا سرائی رشتین دا دا دا تیر غنده وزیر دا ولو کنا شا او بیا دی غوٹه غوٹه کنا سیو دا غوٹه غوٹه سترگی ول کنا فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بيلعانك رسول برك فالمان ده شده وده مدش قال رجل لابن عباس في المجلس هو علي وسري ابن عباس صاحب تب مجلس ده ابن عباس صاحب اترير دي ايوه ویره کنه او ویره سره ابن عباس صاحب ته مجلس شه هي التي دا هغه شزه دو قال نبی صلی الله علیه وسلم چې رسول مبارک دې متعلق ویلي دي چې لو رجمت احدا بغیر بینه کچره مرجم ور کولا چاته بهر به شهیدونه نه او بهر به اکرام نه اکرام نه رجمت هذه مو پر جم کړی و دا شزه دا هغه شزه وا دا عویمر ولا شزه نو بیره فقال ابي عبد الله بن عباس چې لا نه نه نه دا هغه شزه نه وا دا بلا یو صدا چې دا رسول مبارک دا فعل دی چې لو رجمت احدا بغیر بینه رجمت هذه دا بلا صدا متعلق کې ویل دي تلك امراه دا چې دا رسول مبارک کې کیمه صدا متعلق ویل دي دا هغه صدا دو کان تظهر فی الاسلام السوء چوا چې بڑا ګره اکرا په اسلام شه زنا بس کوری اکرا په جواتا کارا خوشی دوه وانه وی په بنده